د المائده مبارکه سوره چې د قران عظیم شان پنځمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سل شل مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له وشپېتم آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ای پیغمبره څه چې ستا د رب له لوري پر تا نازل کړی شوي دي هغه خلکو ته ورسوه که داسې دې ونه کړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نه کړ الله د خلکو له شر څخه ستا ژغورونکی دی باور ولره چې هغه به هیڅکله ستا په مقابله کې کافرانو ته د بري لاره ونه ښیي صبرا فلا تأس على القوم الكافرين په صراحت سره وایه چې اي اهل کتابو تاسو هیڅ کله کوم اساس نه لري ترڅو پورې چې تورات انجیل او هغه نور کتابونه نافذ نه کړئ چې ستاسو د رب له لوري نازل کړای شوی دي دا فرمان و چې پر تا نازل کړای شوی دی ارو مرو له هغونه د زیاترو سرغړونه او انکار زیات کړي مونږ له بني اسرائیلو څخه کلکه وعده اخیستې او هغو ته مو ډېر پیغمبران لېږلي، خو هر کله چې کوم پیغمبر هغو ته د هغو د نفسي غوښتنو په خلاف څه شی راوړی دی، نو چا ته یې د دروغو نسبتونه کړي او څوک یې وژلي. وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم په داسې حال کې چې مسیح علیه السلام ویلي وو چې، اې بني اسرائیلو! د الله بندګي وکړئ، چې هغه هم زما رب دی او هم ستاسې. چا چې له الله سره څوک شریک وګاڼه، الله پر هغه جنت حرام کړی او د هغه استوګنځی دوزخ دی او د داسې ظالمانو هیڅ مرستندویان نشته. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون مسیح بن مریم علیه السلام له پیغمبر نه پرته نور څه نو له هغه نه مخکې هم نور زیات پیغمبران تیر شوي دي د هغه مور یو رښتیا پاله ښځه وه او هغوی دواړو خواړه خوړل ګوره مونږ په څه شان د هغوی په وړاندې د حقیقت نښانې څرګندې کړې دي په یقیني توګه ډیر بد عاقبت دی چې د هغوی نفسونو د هغوی لپاره تیار کړی دی الله پر هغوی په غضب شوی دی او هغوی په همیشنی عذاب کې اوسیدونکي دي ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. که په رښتیا سره دا خلک د الله پیغمبر او هغه څه منونکي وای چې پر پیغمبر باندې نازل شوي وو نو هیڅکله به یې د مؤمنانو په مقابله کې کافران خپل دوستان نه نیول مګر له هغوی څخه خو زیاتره خلک د خدای له اطاعت نه وتلي دي. دا له دې امله چې په هغوی کې عبادت کوونکي عالمان او تارک الدنیا فقیران موندل کیږي او په هغوی کې نفسي غرور نشته. د المائده مبارکه سوره چې په مدینې منورې کې رانازله شوې ده د قرآن عظیم الشان پنځمه سوره ده، تلاوت او پښتو ترجمه یې له درې اتیاوم آیت څخه اورئ. د داسې قسمونو ماتولو کفارت دا ده چې لسو مسکینانو ته له هغو منځنۍ درجې خوړو څخه ورکړئ چې تاسې یې خپلې کورنۍ ته ورکوئ، یا هغوی په جامه پټ کړئ، یا یو غلام آزاد کړئ، او څوک چې د دې وس ونه لري هغه دې درې ورځې روژه ونیسي، دا ستاسې د قسمونو کفاره ده چې کله قسم وخورئ او مات یې کړئ، د خپلو قسمونو ساتنه وکړئ، په دې توګه الله خپل حکمونه تاسې ته څرګندوي، په کار ده چې تاسې شکر وباسئ. يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون اې مؤمنانو! دا شراب، قمار، دا درشلې، یعنې نصب شوي تیږې د عبادت لپاره او غشي د بخت ازمویلو په خاطر، دا ټول ناولي او شیطاني کارونه دي، له هغو نه ډډه وکړئ، هیله ده چې تاسې ته به بری در په برخه شي. انما يريد د دې لپاره چې ولیدل شي چې له تاسې نه څوک له هغه نه په غیاب کې ویریږي، نو چا چې له دې اخطار نه وروسته د الله له ټاکل شوي حد نه تیری وکړ، د هغه لپاره دردناک عذاب دی. يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اې مؤمنانو! د احرام په حالت کې ښکار مه وژنئ، او که له تاسې نه چا په پوهه او ادراک سره داسې وکړل، نو کوم څاروی چې هغه وژلی يې وي، نو د همغه انډول يو څاروی به له هغو څارويو نه نذر ورکوي چې د هغه فيصله له تاسې نه دوه تنه عادلان وکړي. او دا نذرانه به کعبې ته رسوله کېږي، که دا نه وي نو نو د دې ګناه په کفاره کې به څو مسکینانو ته خواړه ورکوئ، یا به د هغو په اندازه روژې نیسئ، تر څو چې هغوی د خپلو کړو خوند وڅکي، مخکې چې څه شوي هغه الله بښلي، خو اوس که چا بیا دا حرکت وکړ نو له هغه نه به الله غچ واخلي، الله په ټولو بر لاس دی او د غچ اخیستنې واک وس لري. ستاسې لپاره د سمندر ښکار او خواړه حلال کړای شول. هر چېرته چې تاسې تمېږئ یعنې اوسېږئ، هملته یې هم خوراک درته روا دی او د کاروان یعنې مسافرانو لپاره یې د لارې توښه هم کولای شئ. البته د وچې ښکار تر هغه وخته پورې پر تاسې حرام کړای شوی دی تر څو پورې چې تاسې د احرام په حالت کې نو د هغه خدای له نافرمانۍ څخه ځان وژغورئ چي د هغه حضور ته به تاسي راغونډ کړای شوي ور حاضرېږئ. جعل الله الکعبة البیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدی والقلائد. ای پیغمبره! دوی ته ووایه چې پاک او ناولي په هیڅ شان یو شان ته نه دي، که د ناپاکو ډېروالی هر څومره ستاسې لپاره جالب هم وي، نو ای هوښیارانو! د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ، هیله ده چې بریالیتوب مو په برخه شي. ای مؤمنانو! د داسې خبرو پوښتنه مه کوئ چې که درته څرګنده کړای شي نو تاسې ته به ناوړه وي، خو که تاسې د هغو پوښتنه په داسې وخت کې وکړئ چې قرآن نازلېږي نو هغه به درته څرګندې شي. تر اوسه چې تاسې څه کړي دي الله هغه دربښلي دي، هغه بښونکی او د زغم څښتن دی. خو دا کافران پر الله باندې د دروغ او افتراء کوي او له هغو څخه زیاتره ناپوهان دي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون او کله چې هغه ته ویل کیږي چې د هغه قانون په لوري راشي چې الله نازل کړی دی او د پیغمبر خواته راشي نو هغه په جواب کې وایي چې زموږ لپاره خو صرف هماغه کړن لار بس ده چې پر هغه باندې موږ خپل پلرونه نیکونه مندلې دي آیا دوی د پلرونو نیکونو څخه تقلید کوي که څه هم چې هغوی په هیڅ و نه پوهیږي او له سمې لارې نه خبر قدرې هم نه وي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم اې مؤمنانو! کله چې له تاسې نه د کوم چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي، نو د هغه لپاره د شاهدۍ نصاب دا دی چې له تاسې نه دې دوه عادلان شاهدان ونیول شي. یا که تاسې د پردېسۍ په حالت کې یاست او هلته د مرګ مصیبت مخې ته راشي، نو له غیر مسلمانانو څخه دې دوه شاهدان ونیول شي. بیا که څه شک پیدا شي نو له لمانځه نه وروسته دې دواړه شاهدان په جومات کې ستانه کړای شي او هغوی دې په خدای قسم وکړي ودې وایي چې مونږ د څه شخصي ګټې په بدل کې د شاهدۍ پلورونکي نه یو او که څوک زمونږ څه خپلوانه هم وي مونږ د هغه مراعات کوونکي نه یو او نه مونږ د خدای لپاره شاهدي پټوونکي یو که مونږ داسې وکړل نو په ګناهکارانو کې دې وشمېرل شو فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين خو که ښکاره شي چې دغه دواړو خپل ځان په ګناه کې اخته کړی دی نو بیا د هغو په ځای دی دوه نور داسې کسان چې د هغوی په پرتله د شاهدۍ ویلو زیات اهلیت لري له هغو خلکو څخه دی راپاتېږي چې د هغو حق خوړل شوی وي او هغوی دې په خدای قسم وخوري ودې وايي چې زمونږ شاهدي د هغو د شاهدۍ په پرتله زياته په حق ده او مونږ په خپله شاهدۍ کې څه زياتی نه دی کړی، که مونږ داسې وکړو نو له ظالمانو څخه دې وشمېرل شو. ذلک ادنی ان یأتوا بالشهادة علی وجهها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين په دې ترتیب زیاته هله کېدای شي چې خلک به بیخي رښتیا رښتیا شاهدي ووهي یا به لږ تر لږه له دې خبرې وویریږي چې د هغو قسمونو وروسته نه چیرته په دوهمو قسمونو تردید شي له الله نه وویریږي او د هغه حکم واوري الله نافرمانی کوونکي له خپلې لارښودنې څخه بې برخې کوي زما هغه نعمت در یاد کړه چې ما پر تا او ستا په مور پیرزو کړی وو ما په سپیڅلي روح سره ستا مرسته وکړه تا په زانګو کې هم د خلکو سره خبرې کولې او پاخه عمر ته په رسیدو هم ما تا ته د کتاب حکمت تورات او انجیل ښوونه وکړه تا زما په حکم له خټې څخه د مرغۍ جوسه جوړوله او په هغې کې د پوکای کاو او هغه زما په امر مرغۍ جوړېده تا موزادي ړانده او پېس ناروغان زما په امر رغول، تا مړي زما په امر راویستل، یعنې د مرګ له حالت څخه دې د ژوند حالت ته راویستل، بیا چې کله ته بني اسراییلو ته له څرګندو نښانو سره ورغلې او څوک چې له هغو څخه د حق منکرانو هغوی وویل چې دا نښانې له کوډګرۍ نه پرته نور څه نه دي نو همدا ما ته له هغو څخه وژغورلې. يكون عليها من الشاهدين هغوی وویل موږ صرف دومره غواړو چې له دې دسترخوان نه خواړه وخورو او زموږ زړه ډاډه وي او موږ ته څرګنده شي چې تا چې موږ ته څه ویلي دي هغه رښتیا دي او موږ ورباندې شاهدان اوسو. له هغه وروسته عیسی ابن مریم دعا وکړه، خدایه! زموږ ربه! پر موږ باندې له آسمانه یو دسترخوان راکوز کړه چې زموږ لپاره، زموږ د اوسنیو او راتلونکو نسلونو لپاره د خوښۍ موسم وګرځي او ستا له لوري یوه نښانه وي. موږ ته روزي راکړه او ته ډېر ښه روزي رسان یې. انك انت علام الغيوب لنډه دا کله چې د دې ښېګڼو په یادولو الله وفرمایي چې ای عیسی ابن مریم آیا تا خلکو ته ویلي وو چې له خدایه پرته ما او زما مور هم په خدایي سره ونیسئ نو هغه به په ځواب کې عرض وکړي چې سبحان الله زما دا کار نه و چې هغه څه مې ویلي وای چې د هغې ویل زما لپاره حق نه و رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم هلته به الله وفرمایي دا هغه ورځ ده چې په هغې کې رښتینو ته د هغو رښتینولي ګټه رسوي د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر هغو لاندې ویالي بهیږي دلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي الله له هغو نه راضي شو او هغوی له الله نه خوښ شول همدا ستر بریالیتوب دی د الانعام مبارکه سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، د قرآن عظیم الشان شپږمه سوره ده، یو سل او پنځه شپېته آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه همدا اوس چې کوم حق هغو ته راغی نو هغه یې هم دروغ وګڼه ښه ده په کوم شي پورې چې هغوی تر اوسه پورې مسخرې کوي ډېر ژر به د هغه په باب څه خبرونه هغو ته ورسېږي ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم ایا هغوی نه دي لیدلي چې له هغو نه مخکې څومره داسې ملتونه موږ تباه کړي دي چې د هر یو په خپل خپل دور کې نوم او واکمني وه؟ موږ په ځمکه کې هغو ته هغه وس واک وربښلی و چې تاسې ته مو نه دی دربښلی. پر هغو مو له آسمانه ښه اورښتونه وکړل او د هغو نه لاندې مو ویالې وبهولې. ای پیغمبره! که مونږ پر تا باندې په کوم کاغذ کې لیکلی کتاب هم نازل کړی وای او خلکو هغه په خپلو لاسونو سره لمس کړی لیدلی هم وای، هلته به هم هغو کسانو چې له حق څخه منکر شوي دي همدا خبره کوله چې دا خو ښکاره کوډې دي. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اے محمد صلی الله علیه وسلم لتان مخکې هم په ډیرو پیغمبرانو پورې ملنډې وهل شوې دي خو پر هغو ملنډو وهونکو باندې په پا پای کې هماغه حقیقت مسلط کړای شو چې هغوی پرې تمسخر کاوه ووایه هر څه یوازې د الله دي، هغه د رحم او پېرزوینې کړنچاره پر خپل ځان لازمه کړې ده، د قیامت په ورځ به هغه تاسې ټول ارومرو راټول کړي، دا حقیقت هیڅ د اشتباه وړ نه دی، خو کومو خلکو چې په خپل لاس خپل ځانونه د تباهۍ په خطر کې اچولي دي، هغوی یې نه مني. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی. د الانام مبارکه سوره چې د قران عظیم شان شپږمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده یو سل پنځه شپېته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دیارلسم آیت څخه اوري قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين وایا زل الله څخه پرته کوم بل څوک د ځان سرپرستو ټاکم هغه خدای پرېږدم چې د ځمکې او اسمانونو هستونکی دی او هغه چې روزي ورکوي روزي اخلي نه یعنی هغه ته روزي ورکول کیږي نه ووایه که زه له خپل خدای نه سر وغړوم نو ویریږم چې په یوه لوی هیبتناکه ورځ کې به له عذاب سره مخامخ شم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلک الفوز المبین. په هغه ورځ چې څوک له عذاب وژغورل شو په هغه باندې الله ډیر لوی رحم وکړ او همدا څرګند بریالیتوب دی له دوی نه پوښتنه وکړه، د چا شاهدي تر هر چا لویه ده؟ ووایه، زما او ستاسې تر منځ الله شاهد دی او دا قرآن ماته د وحې په وسیله رالېږل شوی دی تر څو چې تاسې او هر هغه څوک چې دا ورته رسېږي ټول خبردار کړم. ایا په رښتیا سره تاسې دا شاهدي وهلی شئ چې له الله سره نور خدایان هم شته؟ ووایه، زه خو دا شاهدي هېڅکله نه شم ویلی. کومو کسانو ته چې مونږ کتاب ورکړی دی هغوی دا خبره داسې بې له اشتباه څخه پېژني لکه چې هغوی د خپلو زامنو په پېژندنه کې له هېڅ اشتباه سره نه مخامخ کېږي، خو کومو کسانو چې په خپله خپل ځان په تباهۍ کې اچولی دی هغوی دا نه مني. هذا إلا أساطير الأولين له دوی نه ځینې کسان داسې دي چې غوږ ږدي ستا خبرې اوري خو حق دا دی چې موږ د هغوی په زړونو باندې پردې اچولې دي چې د هغو له امله هغوی پرې هیڅ نه پوهیږي او د هغو په غوږونو کې مو کوڼوالی پیدا کړی دی چې د هر څه له اورېدو سره سره هم څه نه اوري هغوی که هره نښانه وګوري ایمان پرې نه راوړي ان تر دې چې کله هغوی تا ته راشي درسره شخړه کوي نو له هغوی څخه چې کومو کسانو د انکار فیصله کړې ده هغوی د ټولو خبرو له اورېدو وروسته همدا وایي چې دا له یوې زړې کیسې پرته نور څه نه دي. په هغه وخت کې به هغوی وایي چې کاشکې څه داسې چاره کېدای چې موږ بېرته دنیا ته لېږل شوي وای او د خپل رب نښانې به مو دروغ نه ګڼلې او ایمان به مو راوړی و بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون په حقیقت کې به هغوی دا خبره صرف له دې کبله وکړي چې په کوم حقیقت باندې چې هغوی پرده غوړولې وه په هغه وخت کې به هغه بې پردي څرګند د هغوی په مخ کې ایښي وي او که هغوی بیرته د خپل پخواني ژوندانه لوري ته ولیږل شي نو بیا به همغه هر څه سرته ورسوي چې هغوی ورڅخه منع کړای شوي دي هغوی خو دي دروغجن له دې امله د خپلې دغې هیلې په څرګندولو کې به هم له دروغو ویلو څخه کار واخلي نن دوی وايي ژوند چې هر څه دی صرف د همدې دنیا ژوند دی او موږ به له مرګ وروسته هېڅکله دوهم ځل پان نه څولی شو. کاشکې تا هغه منظر لیدلی شوای چې کله دوی د خپل رب په وړاندې ودرولی شي، په هغه وخت کې به د هغو رب له هغو څخه پوښتنه وکړي، ایا دا حقیقت نه دی؟ دوی به ووايي ولې نه؟ ای زموږ ربه! همدا حقیقت دی، هغه به وفرمايي، ښه نو اوس له حقیقت څخه د خپل انکار په مجازات کې د عذاب خوند واخلئ. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم کله چې په ناڅاپي ډول هغه ساعت را ورسېږي، نو همدا خلک به ووايي، خواشيني ده، له موږ نه په دې کار کې څومره نيمګړتيا وشوه او د دوی به دا حال وي چې په خپلو اوږو به يې د خپلو ګناهو پېټی راخيستی وي، وګوره څومره ناکاره پېټی دی چې دوی يې په اوږو اخلي. له تانه مخکې هم ډیر پیغمبران دروغجن ګڼل شوي دي خو هغوی په هغه دروغجن ګڼلو او پر هغو کړاوونو باندې چې ورسول شول صبر وکړ تر دې پورې چې هغو ته زمونږ مرسته ورسېده د الله د خبرو د بدلولو وس په هیچا کې نشته او له مخکنیو پیغمبرانو سره چې څه وشول د هغه خبرونه تا ته رسېدلي دي بیا هم که د هغو خلکو مخ اړونه ستا لپاره د زغملو وړ نه وي، نو که دې زور رسېږي په ځمکه کې تونل ولټوه یا اسمان ته زینه کېږده او هغوی ته د کومې نښانې راوړلو هڅه وکړه. که الله غوښتي وای نو هغوی ټول یې پر سمه لاره راغونډولای شول. نو نه پوهه کېږم انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون د حق بلنې ته هغه خلک لبیک وایي چې اوریدونکي دي پاتې شول مړي نو هغوی خو به الله له قبرونو څخه راپاڅوي او بیا به هغوی د هغه محکمې ته د وړاندې کېدو لپاره بیرته راوستل شي ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون په ځمکه کې خوځیدونکي کوم ساکښ او په هوا کې په وزرونو سره الوتونکي کوم مارغه ته وګوره دا ټول همدا ستاسې په څیر انواع دي موږ د هغو د تقدیر په لیکنه کې څه نیمګړتیا نه ده پریښي بیا دا ټول د خپل رب لوري ته ورغونډیږي الله چې چاته وغواړي گمراه کوي او چاته چې خوښ شي پر سم لار یې برابروي د الانعام سوره چې په مکی معظمه کې را نازله شوې ده د قران عظیم شان شپږمه مبارکه سوره ده یو سل پنځه شپېته آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې تاسې له څلوېښتم آیت څخه اورئ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين دوی ته وایه لکشان غور وکړئ راوخی که کله پر تاسې باندې د الله له لوري کوم لوی غم راځي یا وروستی ساعت را رسیږي نو آیا په هغه وخت کې تاسې له الله نه پرته کوم بل څوک بلی وایي که رښتینی یاست بیا کله چې هغوی هغه نصیحت هېر کړ چې ورته شوی وو، نو موږ د هر ډول سوکالۍ دروازې د هغو لپاره پرانیستې، تر دې پورې چې کله هغوی په هغو نعمتونو کې چې وربښل شوي وو، ښه ډوب شول، نو موږ په ناڅاپي ډول له هغوی ونیول او په دې وخت کې د هغو دا حالت و چې له هرې ښېګڼې څخه ناامیده وو. اې محمده صلی الله علیه وسلم! دوی ته ووایه، کله مو په دې هم څه فکر کړی دی چې که الله ستاسې لیدنه او اورېدنه درڅخه واخلي او ستاسې زړونه مهر کړي، نو له الله نه پرته بل کوم خدای شته چې تاسې ته دا قواوې بېرته درکړای شي؟ وګوره په څه شان موږ بیا بیا خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو او بیا دوی ورڅخه په څه ډول سترګې اړوي. ته د دې وحي د علم په وسیله هغو خلکو ته نصیحت وکړه چې له دې خبرې څخه ویریږي چې د خپل رب حضور ته به یو وخت په داسې حال کې وړاندې کړای شي چې له هغه پرته به هلته کوم داسې وسوال واکمن نه وي چې د هغوی ملاتړ مرستندوی وي یا د هغوی سپارښت وکړي ښایي چې له دې نصیحت څخه په پند اخیستلو هغوی د خدای د ویرې کړنلاره غوره کړي الیس الله باعلم بالشاکرین په اصل کې موږ په دې توګه له دې خلکو څخه ځینې د ځینو نورو په وسیله په ازمویښت کې اچولي دي ترڅو هغوی دوی وګوري وایي آیا دغه دی هغه خلک چې پر دوی باندې زمونږ په منځ کې د الله لورینه او مهرباني شوې ده ستاسې رب د رحم او مهربانۍ کړنچاره پر خپل ځان باندې لازمه کړې ده. دا د هغه رحم او مهرباني ده چې که له تاسې نه څوک په ناپوهۍ سره د کومې بدۍ مرتکب شوی وي، بیا له هغه وروسته توبه وباسي او خپله رویه اصلاح کړي، نو هغه ورته بښنه کوي او له نرمۍ څخه کار اخلي. وَكَذَلِکَ نُفَصِّلُ الْآیَاتِ وَلِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ. اې محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته وایه چې تاسو چې له الله نه پرته نور بلې د هغو له بندګۍ کولو نه زه منع کړای شوی یم وایه زه به ستاسو د نفسي غوښتنو پیروي ونه کړم که ما داسې وکړل نو ګمراه شوم او د سمې لارې مندونکو څخه نه شوم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به له همغه سره د غیبو کلي ګاني دي چې له هغه نه پرته بل څوک پرې نه پوهیږي. په وچه او اوبو کې چې هر څه دي له ټولو څخه هغه خبر دی. له ونې څخه کومه راولېدونکې پاڼه داسې نشته چې هغه پرې عالم نه وي. د ځمکې په ترږمۍ پردو کې کومه دانه داسې نشته چې هغه ورڅخه باخبره نه وي. وچ او لانده ټول په یو روښانه کتاب کې لیکل شوي دي. هماغه ځای چې د شپې ستاسې ساګانې اخلي او د ورځې چې څه کوئ پر هغو پوهیږي بیا په بل ورځ هغه تاسې د همدې ژوند ژواک په نړۍ کې راپاڅوي تر څو چې د ژوند ټاکلې موده سرته ورسیږي په پای کې د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي بیا به هغه تاسې ته وښیي چې تاسې څه کوئ انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وایا هغه په دې قادر دی چې پر تاسو کوم عذاب له پاسه نازل کړي یا تاسو تر قدمونو لاندې نه راپورته کړي یا تاسو په ډلو ویشي په یوې ډلې باندې د بلې ډلې د زور خوند ټکی وګوره موږ په څه شان په مکرره توګه له بېلا بېلو لارو څخه خپلې نښانې دوی ته وړاندې کوو، ښايي چې دوی په دې حقیقت باندې وپوهېږي. وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل. د الانعام سوره چې په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، د قرآن عظیم الشان شپږمه مبارکه سوره ده، یو سل او پنځه شپېته آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له اته شپېتم آیت څخه اورئ. واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين او اے محمد صلی الله علیه وسلم کله چې ته وګوري چې خلک زمون په آیاتونو کې نکته لټوي یعنی اهانت کوي نو د هغو له څنګ نه پاتېږه تر دې پورې چې هغوی دا بحثونه پریږدي په نورو خبرو پیل وکړي د هغوی له حساب څخه د هیڅ کوم شي مسؤلیت پر پرهیزګارانو باندې نشته، البته نصیحت کول یې فریضه ده، ښایي چې هغوی له غلطې لارې راواوړي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا خو د دې قرآن په اورولو نصیحت کوونکی او پند ورکوونکی اوسه چې چېرته کوم څوک د خپلو کړو وړو په ګناه کې اخته نه شي او اخته هم په داسې حال کې وي چې له الله نه د هغه د ژغورلو لپاره کوم ملاتړ او مرستندوی او سپارښت کوونکی نه وي او که هغه د هر ممکن شي په فدیه ورکولو د ځان خلاصول وغواړي نو هغه به هم ورڅخه قبول نه کړای شي له دوی نه پوښتنه وکړه، آیا موږ له الله نه پرته هغه وبلو چې نه موږ ته ګټه رسولای شي نه زیان؟ او کله چې الله موږ ته سمه لاره راښودلې ده نو آیا موږ اوس په خپلو پوندو شاته وڅرخیږو؟ آیا موږ خپل حالت د هغه چا په څیر کړو چې شیطانانو هغه په بیدیا کې لار ورکی کړی وي او هغه حیران لالهانده ګرځي راګرځي په داسې حال کې چې ملګري ورته نارې وهي چې داسې راشه دا سمه لاره ده؟ وایه په حقیقت کې خو سمه رهبري یوازې د الله رهبري ده او د هغه له خوا مونږ ته دا امر شوی دی چې د کائناتو د څښتن په وړاندې د اطاعت سر ښکته کړئ وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون المنز قائم کړی او د هغه له نافرمانی څخه ځان وژغوري د همغه لوري تستاسې ټول ورتګ دی هماغه ذات دی چې آسمانونه او ځمکه یې په حقه پیدا کړي دي او په کومه ورځ چې هغه ووایي چې پاڅئ راټول شئ په همغه ورځ به هغوی همداسې شي د هغه وینا حق ده او په کومه ورځ چې شپېلۍ یعنې سور پوکړای شي په هغه ورځ به پاچاهي د همغه وي هغه په پټو او ښکارو هر څه پوه دی او د حکمت خاوند او باخبر دی او زه ستاسو له انګیرلو شریکانو څخه نه ویریږم هو که زما د رب څه خوښه وي نو هغه ارو مرو کېدای شي زما د رب علم پر هر څه باندې خور شوی دی نو آیا تاسو فکرمن کیږئ نه یعنی پن نه اخلئ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل په حقیقت کې خو امنیت د همغو کسانو لپاره دی او پر سمه لاره برابر همغه کسان دي چې ایمان یې راوړی او خپل ایمان یې په ظلم نه دی ملوث کړی. وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. دا او زمونږ هغه حجت چې مونږ ابراهیم علیه السلام ته د هغه د قوم په مقابل کې ورکړ، مونږ چې چاته وغواړو لوړې درجې ور په برخه کوو، حق دا دی چې ستا رب ډیر د حکمت خاوند او د علم څښتن دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب او مونږ ابراهیم علیه السلام ته اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام غوندې زوزات ورکړ او هر یو ته مو سمه لار وښودله همغه سمه لار چې له دې نه مخکې مو نوح علیه السلام ته ورښودلې وه او د همغه له اولادې نه مونږ داود علیه السلام سلیمان علیه السلام ایوب علیه السلام یوسف علیه السلام موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته هدایت ورکړ په دې توګه مونږ نیکو کارانو ته د هغوی د نیکۍ مکافات ورکوو دا همغه کسانو چې موږ ورته کتاب شریعت او پیغمبري ورکړي و اوس که دا خلک د هغه لمنلو څخه انکار کوي نو پروا نشته موږ څه نور خلکو ته دا نعمت ورسپارل دی چې له هغه څخه منکران نه دي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی